عدد متعلق خبر شریوا ثم علم ان الوتر على مراتب شتا بیا په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې ویتر او طاق عدد چې دا علا مراتب شتا دی بیا خپل مراتب دی ویتر یو اغا طاق عدد دا یشبه الزوج و یجنحه چې آ د زوج سره مشابه وي ای طاق عدد خو زوج سره مشابه وي ا د زوج عدد یو قسم مقصد دا ده چی هغه لره چه وی متضمن غوندی او هغه یې په تخرک کی وی کالتسعة لکه نهو اخلا والخمسة پنځه فانهما بعد اسقاط الواحد دا نه او پنځه داسی دی چه کله دینه واحد ساقط کی هغه نه ایک لره کی آٹھ پاتی شی او بل نه یو لره کی چار پاتی شی فانهما بعد اسقاط الواحد دا نهه او پنځه دواړه وروسته د اسقاط واحد نه ینقسمان الی زوجین بیا دا زوجینو ته منقسم کیږي هغه څلور څلورو ته او بل دوو دوو ته والتسعة وان لم تنقسم الی عددین متساویین او اوس دا تسعه چه دا دا اگر که عددین متساویین ته خو نه تقسیمیږي لیکن فانها تنقسم الی ثلاثه متساویه خو درې متساوی حصو ته تقسیمیږي تین تین نو نو دا یو قسم مشابه سه چا سره هغه زوج سره خو دونه ای چې هغه مساوی دو مساوی حصو ته تقسیمیږي د درې مساوی حصو ته تقسیم نو دیتا نو دا تاک عدد په دو قسمه دا یو هغه تاک عدد دا چې زوج سره مشابه وي او بل هغه تاک عدد ده چه زوج سره مشابه نی دارنګه زوج عدد چه ده آ په دوه قسمه ده یو هغه زوج عدد ده چه تاک سره مشابه یی او یو هغه زوج عدد ده چه تاک سره مشابه نی والتسعة وإن لم والتسعة وإن لم تنقسم إلى عددين متساويين دا تسعة اگر کنا تقسیمیگی عددین متساویین تا فانها تنقسم الی ثلاثة متساویة خو دا دری متساوی شیونو ته چه کیږی تقسیمیږی کما ان الزوج ایضا علی مراتب لکه زوج هم مراتب دی زوج هم مراتب دی زوج یشبه الوتر یو هغه زوج دی چه آ مشابه دی چا سره وتر عدد سره طاق سره مشابه دی که اثنی عشرة لکه بار عدد چه ده دولس عدد ا دی وتر عدد کی امام ا اصل په وتر عدد کی او ابعد دی مشابهت تی زوج و زوج نا چی هغه مشابهت تی زوج نا بالکل چی وی ابعد وی او بالکل زوج عدد سره مشابهت وی نه و امام الاوتار و ابعدها من مشابهت الزوج الواحد شه جی وما سوا ذلك فانه من قوم الواحد و امته اما سوا دی دی چی دا آد قوم دی واحد ندا او دی امت دی واحد نگان سی دین اما سوا چی دا آد واحد امت او دی دی چی گان سی قوم گان سی تام الاوتار و ابعدها من مشابهت الزوج الواحد امام دی اوتار او ابعد دی مشابهت زوجنا هغه واحد عدد ده ووصيه فيها وخليفته ووارثه ثلاث وسبعه او د دې واحد وصي او د دې واحد خلیفه او وارث آ ثلاثه او سبعه عدد ده وما سوا ذلك فإنه من قوم الواحد وأمته او دین ما سوا چی دا آ دی قوم دی واحدنا او دی امت دی واحدنا گانشی ولذلک اختار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواحد والثلاث والسبع فی کثیر من المقادیر او دیو جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کړی دا واحد عدد او ثلاثه عدد او سبعه فی کثیر من المقادیر پگان شای مقادیرو کی دیر عباداتو کی وظائف وغیرہ کی دا درے عدد او مقصد دا چی واحد عدد درے عدد او سبعه عدد خوخ کړی دا او اوو نه زیات عدد معتبری حکمت تی دی تقاضا کئی چی دینه دی زیات عددی نو بیا ایغه طریقه دادا چی داسی عدد وی چی دغی ترفع ورکی نو اغا عدد ونه حاصل سی لکه ایک عدد تا چی ترفع ورکو پورته کو نو ایک عدد دی خپل زینا اغا دهائی گانو زیتا چکو یوسو صفر و سره ولگو نو لس ورنه جوړ سی بیا یې هغه سوونو ځای ته یوسو سیکړه ځای ته یوسې بیا ورنه بل صفر ورسره ولګی بیا سو جوړ شي نو بیا په هغې یوه کې دغسې ترفع وکړو یا مقصد دا دی چې په هغه درېو کې چې وکړو ترفع وکړو تینتیس ونه جوړ کړو یا مقصد دا دی چې دېرش ونه جوړ کړو یا مقصد دا چې درې دېرش ونه جوړ کړو یا درې سوه چې ونه جوړ کړو یا په هغه وو کې بیا چې اوسي اکثر ترفع وشي حکم وکړای سی اختار عددا يحصل من احدها بیا غوره کړی سی داسې یو عدد يحصل من احدها چې دغو دریو کې له یو نه حاصل شوی بالترفع په ترفع سره هغه مرتبه چې اوچته کو کل واحد لک واحد واخلا یترفع الى عشرہ دا تر لسو پوری دا سی ورسو مثال یا سلو پوری یا زرو پوری طریقہ میں در تو خدلا و ایضا یا کا مقصد دا چی بیا صفر نو سر لگائے بل دغن عدد سر لگائے نو یو لس ایکو سره ولګی یا دولس یا دیارلس په هغه واحد سره به چکی ولګی و ایضا الی احد عشر وغیره وکالثلاث یا لک ثلاث واخلا تترفع الی ثلاثین دی ترفع به وشی چاته دیر شتا یا دری دیر شتا یا دری سوتا دغه سو سره لګو وکالسبع یا لک سبع واخلا الی سبعین سبعین تستر ته ورسو یا سبع مئتا فإن الذي يحصل بالترفع كأنه هو بعينه ځکه چا کوم په ترفع سره کوم عدد حاصل شي دا داسې ګانه شي لکه دا بعینه هغه مقصد دا چې دریو په ترفع سره کوم عدد حاصل شي دا داسې لکه دا بعینه هغه درې دي او مقصد دا چې دی لسو دی یو په ترفع سره چې کوم عدد حاصل شي دا داسې لکه هغه او دا صرف په عدد کی دا خبره نه ده چه عدد دی پاره یو امام ده چه هغه واحد ده او نور دی هغه وصی او دی هغه خلیفه ګان او نایبین دی شا سوی چه دا امام خبره او دا وصی خبره دا خو په جواهر او په اعراض او په ټولو کی ده وکذلک لکل مقولة من مقولات الجوهر والعرض امام و وصی هر یوی مقولی دی پاره دی مقولات دی جوهر او عرض نه یو امام وی او یو وصی وی کالنقطة لکه نقطه واخله نقطه امام ده نقطه چه ده امام ده او دائره او کره چه دا نقطه نه مقصد دا چه خط اوباسی او دا سی چکی مقصد دا چه تاو کی او بیا ایغه جای ته ورسه دایره جوړ شي او بیا هغه دایره ته چه بیا پورا حرکت ورکی بیا چونه جوړ شي کره نو نقطه امام سلا او د دایره کره دی چه وسیس و وحدثني ابي قدس سره ماته پلار وای چه دا خبره بیان کړي انه را واقعه عظیمه دی وی چه ما یو واقعه عظیمه ولیدلا تمثل فيها الحیات والعلم والارادت وسائر الصفات چه پیغه کی حیات چه صفت تبارک تعالی دا علم اراده او ټول صفات الہیہ خو دی وایی چی پلار خبره ماته صحیح یاده نه ده چی داسی وویل چی ټول صفات الهیه او قال که داسی وویل چی الحی والعلیم والمرید وسائر الاسماء چی دا صفات یاد کړ چی دا ټول صفات یعنی حیات علم اراده او ټول صفات که داسی وویل چی حی او علیم او مرید او ټول اسماء دا سشو لا ادری دی وی چی ما ته دا پته اوس ما نه ویره ده ایا ذالک قال چی په دغو کی کومه خبر ارته وکړه چه ټول اسماء یاد کړ دی اسماء الہیہ کا ټول صفات الہیہ ارته یاد کړ خو دون ارته یاد ده چه پلار می ویل چه دا ما ولیدل چه ما ته متمثل شو بصورت بصورت دوائر مزیعه په صورت دوائرو کی چه هغه مقصد دا ده چه کیدل یعنی داسې لکه یو چمکدار چوی دایری وی ستر ستر چمکدار دائری ثم نبهني على ان تمثل الشيء البسيط في نشأة الاشکال انما يكون باقربها الى النقطه او بیا ما ته په دې خبرې باندې خبرداری راکړه اصله پلار مې ویله علا ان تمثل الشیء چې تمثل د شیء بسیط ولی نقطه خو شیء بسیط تا تمثل د شیء بسیط فی نشأة الاشکال په هغه اشکال او جامع کی چی یو وار بسیط متشکل کیږی انما یکون باقربها الی النقطه نو هغه په ایغ شکل سره متمثل کیږی چی هغه شکل نقطه ته چی وی اقرب شکل وی چی هغه کروی شکل دا او مقصد دا چی دا کروی شکل دا او دایری شکل دا نو دا خو مقصد بسیط تی نو ذکر دا پدی شکل باندې چسل متشکل سن وهو ادا شکل اقرب الی النکتة چوک تا دا په سطح کی دائرہ دا او په جسم کی بیا چوک تا کره دا په جسم کی شکل اقرب الی النکتة آ کره دا او په سطح کی اغا شکل اقرب الی النکتة چوک تا دائرہ دا انتہا کلامه دی وی چی ما پلار خبر چسوا ختم شوا تاسو بدی خبر بہر حال دی وی چی گورا صرف په دې اعدادو کې نه چې اعدادو کې يو امام وي او بل د دې چه وي وصيا وي او مقصد وصي وي دارنګه مقصد په مقولات د جوهر او عرض کې مقصد دا دی چې يو امام وي او بل د دې چه وي وصي وي دا يې د هغه خپل پلار مکاشفه بیان کړه واعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا ان سنت الله جرت چی د الله تعالی سنت په دی خبری باندی جاری ده بان نزول الوحدة الی الکثرة انما یکون بارتباطات مثالیة چی نزول دی وحدت الی الکثرة چی وحدت نازلیگی کثرت طرف تا نو دا دی څه ارتباطاتو مثالیو دی وجی نه وی یعنی په څه مثالی ارتباط او تعلق تی ایغ واحد او کثرت منځ کی چی موجود وی چی یو واحد دی وحدت نه نازلیگی چاته کثرت تا نو دی دی په ماینځ کی څه یو مثالی ارتباط او تعلق چه ده هغه پکار ده وعلی تلک الارتباطات تتمثل الوقایع ادی دی ارتباطاتو او تعلقاتو دی وجه نه بیا دا وقایع څه کیږی دا متمثل کیږی و ایاها یراعی تراجمة لسان القدم ما امکنت مراعاتها او دی دی بیا چه کوم تراجم دی لسان دی قدم دی قدم نه مراد الله تعالی ده او دی هغه تراجم او دی هغه صفات بیان مونږ ته څوک کئ انبیاء کرام نو تراجمۃ لسان القدم تراجمہ نہ مراد اغا انبیاء علیہ السلام دی قدم نہ مراد ذات تبارک تعالی دا او دی دی ارتباطات و ایاہ او دی دی ارتباطات بیا مراعات کئی سوک اغا تراجمہ دی لسان دی قدم ما امکنت مراعاتها چی سونا مراعات یو ور ممکن وی بیا آ ددی چه کئی مراعات کئی اغا تراجمه دی لسان دی که دم آ ددی چه کئی ارت چه کوم دی دی وحدت او وحدت اغا کثرت ته چه کوم را نازلیږی دی اغا بیا چه کئی دی دغه تعلقاتو او دی ارتباطاتو چه کئی محافظت کئی دا مقادیرو مقصد دا دی چه اغا اعدادو او مقادیرو کی رازونو دی پاره یو اصل دا شو یو اصل دا شو چی د عدد متعلق تشریح درته وکړه چی اصل عدد هغه مقصد دا ده چی وتر عدد ده او دا بهترین عدد ده هغه بهتری یې درته ثابته کړه واحد یې درته امام الاوتار کړ او دا ثلاثه سبعه یې درته وصی کړ او دینه بعد چی کوم اعداد مقادیر اکثر په عباداتو کی دی نو هغه د دی تقریبا چه وی یعنی مقصد دا ده چی هغه ترفع پکی ته وکړو بیا هغه یی دونه یې دا خبره درته چه کړه په ذهن کی واچوله دوم اصل دوم الاصل الثانی فی کشف سر ما بین فی الترغیب والترهیب ونحو ذلك من العدد اصل ثانی په کشف تی راز دی اغی شیونو کی دا بین فی الترغیب والترهیب چه آپ ترغیبی احادیث کی او ترہیب کی هغه بیان شوی دی یا نحوی دی دی کی چی کوم عدد گورا ځنی اعدادو ترغیب ورکړی شوی چی تاسو دا کار دوره کو تاسو چکو دوره کو ځنی جای ترهیب د دیو کار مقصد دا چی مقدار یو مقدار سره کولو نه چدا ترهیب دا نو بل دا هم پدی تعین دی مقادیر او اعدادو کی چدا اصل ده دا په دې کې چې دا اصل ده لکه اوس مثال کې ټول ته تحقیق لکه مثال ته وګوره وعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا انه ربما يورز على النبي صلى الله عليه وسلم خصال من البر والاسم ډیر کله تا پیش کول سی په نبی علیہ انه ربما یعرض ډیر کله ته پیش کړل سی په نبی علیہ السلام باندې څه خصال دی بیر او دی اسم نبی علیہ السلام ته څه خصال دی بیر او دی اسم پیش ويكشف عليه فضائل هذه ومطالب تلك ابیا په حضور صلی الله علیه وسلم اغا خصال دی بیر چوی دی اغا فضائل آپ منکشف سی او دی خصال دی اثم چکم وی دی اغا مزرتنا آپ منکشف سی نو چی آپ منکشف سی فیخبر عما علمه الله ویذکر عدد ما علم حاله حینئذ نو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکی دی هغه نه چی کوم خدای پاک دته علم ورکړی ده او دی ذکر کی عدد ما هغه علم حاله حینئذ چی دته هغه فی الحال کوم حالت چوی علم وشی بس هغه حالت خلقو ته چکی پیش کی ولیس من قصده الحصر او دی حضور صلی الله علیه وسلم مقصد حصر نئی گوره دا دور یو غټ قانون تر ته جوړی دور غټ قانون خو سوچ په تکو بیا سړی په پیږي په پوی سره و د دماغ باندې سړی نه په پویږي داس یو قانون در ته جوړی چې بلا شای دنیا شای احادیث مبارکه ایغو په مایس کې په دې سره تعارض به سکیږي دفع کیږي داسې یو قانون درته جوړوي نو شاه سی وی چې کله حضور صلی الله علیه وسلم باندې څه خصال دی بیر او دی اسم چسی پیش سی او بیا الله تعالی دا انکشاف پو کی چې په دې خصال دی بیر کې څه پروت تا په دې خصال دی بیر کې منافع پراته دي او په دې خصال دی اسم کې چې پراته دي مضرتونه پراته دي او بیا التا فی الحال اغه مطابق موقع مطابق اغا ذکر کی او حضور ص نو هغه خدای پاک ورته خبر ورکړي نو دی چی کوم هغه خدای پاک علم ورته ورکړي نو زر ولګي او صحابه کرامو ته خلقو ته دی هغه چه وکړي خبر ورکړي او یو عدد ذکر کی اغا ور عدد ذکر کی چی اغا فی الحال دتا کوم خبره منکشف اسلا کنا اغا عدد ذکر کی نو اوس دا عدد سبا دی دی خبری مقتضی نوی دا نفی دی اما عدانا نکی دا نفی دی اما عدانا نکی لکه مثال سه خصال دی بیر په حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش دی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی چه دا دا چه دا خصال دی بیر دی دا تاسو کو او خصال دی اسم په پیش دی چه دا دا ما کو اوس دا نه چې بس دغه درې لا چلور شي نه چې د شولي بس دغه عادت سره نور نه نه نه دا دی هغه مطابق دی وجنه چې خدای علم متقاعد د زر خلقو ته چکړه پیش کړه دې نه بعد بیا نور خصال دي بیر بم اکثر دا ده چه په ده باندې ال وحی کیږي لاس القا طریقې سره په پوه شوې هغه به مقصد دا ده چه ورته کیږي یا منام طریقې سره دا دي نفی دي ما ادانا نه کوي تاسو په دې پوه شو لکه مثالو کې به تاسو ته بالکل واضح شي خبره شاجی ويذكر عدد ما علم حاله حينئذ وليس من قصده الحصر ادين مقصود حصر نہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عرضت علی اعمال امتی فما باندې د خپل امت اعمال پیش پیش شو د ما باندې د خپل امت اعمال څه سره ا پیش سره حسنها و سیئها اغه حسن اعمال دی امتیانو آپ ما باندې پیش سره او بد اعمال دی امتیانو آ ما تخدای منکشف کړ آپ ما باندې پیش شو فوجدت فی محاسن اعمالها الاذی یماط عن الطریق نو بیا ما دی هغه خپل امت په محاسن الاعمال کې دا خبره ولیدله دا مو پکی مینده کړه چې هغه تکلیف دې شای چې لارې نه لرې کړای سي دا هم څه شای دا مقصد دا چې یو حسن دا پکې تا او دا نیک عمل دا ووجدت فی مساوی اعمالها اما دی خپل امتیانو پا هغه بدو اعمالو کی دا خبره مینده کړه النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن چی یو سړی مقصد دا نخاعا لاړی او هغه مقصد دا چی بلغم دا په جماعت کی واچی لا تدفن او مقصد لری نکی او دفن یی نکی نو دا دی هغه بدی نه ده چې په جماعت کې لاړې چې اوغه نو دی بدو اعمالو کې اگر تخکار شو او په دې شو اعمالو کې دغر تشکار شو یو جای دغه سوای یو حدیث کې دا سره راغلی سوچ اوس تکو بل جای دا سوای قال النبي صلی الله علیه وسلم بل جای وای عرضت علی اجور امتی پما باندې د خپل امت اجرونه هغه پیش کړل سره حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد تر دی چی په دی هغه ما امت په اجورو کی دا خبره وه چی یو سړی دا او څه مقصد دا دی چی خلی ملی دی او دا شیونه دی او جماعت جاړو که پاکی که هغه یو جماعت نه وباسل دا په هغه شو خبرو کی وه وعرضت علی ذنوب امتی اما باندې د خپل امت هغه گناهونه پیش فلم ار ذنبا اعظم من سورة من القرآن نو ما دې نه غټه ګناه نه ولیدله چې یو سورت د قرآن یا یو آیت د قرآن اوتیها رجلا یو سړی ته ورکړی شوی وي ده یاد کړی ثم نسیها بیا یې چې ویر کړی دا غټ مقصد دا هم په ګناهونو کې ماته چسله ښکاره سله اوس الته حدیث نه دا معلومیږي چې ما باندې اعمال پیش شو هغه شی هغه شی ما تخکاره شو په نیکو اعمالو کی هغه او په بدو اعمالو کی هغه په دی بل حدیث کی رادرومی چه په نیکو اعمالو کی هغه ته ښکاره سا په بدو اعمالو کی هغه نو دی کی هیڅ تعارض نشتا یوی موقع باندې دی هغه په پیشتلی نو هغه دی ورته ښکاره شوی په بل موقع باندې دی چوی نو نو دغه سی مقصد دا چې عدد دا مقصد دا چې په حضور صلی الله علیه وسلم کله هغه پیښ شي نو د دې هغه عدد نه ذکر وکي چې کوم فی الحال د علم وشي او د بیا صحابه کرام ته وکي نو په دا د هغه مختلف احوالو په تقاضی باندی نو په دی کی څه احادیثو کی تناقض او تعارض نشته چی سبا ته دا دفع کای او مختلف هسی باریک باریک چه کای توجیه گانی ورته کای په اخته یی نه نه دی کی هیڅ خبره نشته دا یو وخت کی هغه ورته پیش سله نو هغه عدد هغه عدد ورته وشو چی دغه دغه شینا نو هغه امت ته پیش کړ بل وخت چی په پیش سله نو هغه هغه پکی ولیدل هغه ورته پیش کړ نو په دی کی څه تناقض نشته دارنګی وګوره او ته وعلی هذا ینبغی ان یخرج قوله صلی الله علیه وسلم په دغې باندې دا حدیث مبارک سړی تخریج کولای شي چی یو جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاثت لهم اجران درې کسان دي چې هغه پاره دوا اجر دي ډبل اجرونه دي درې کسان دي چې هغه پاره ډبل اجرونه دي یو هغه سړی د رجل من اهل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم چی پر مقصد خپل نبی ایمان راوڑی وی پا موسی علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام باندې او پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راڑی ڈبل اجر اس بل اغا عبد مملوک اذا ادا حق اللہ و حق موالیه چی دی اللہ تعالی حقوق ہم ادا کئی دی خپل مالک حقوق ہم ادا کئی بل اغا سڑے کانت عنده اما چی دفعتا یو وینزئی یا تا اوہا دے و سر دا کارونه کئی فأدبها ښه ادب ورکی فأحسن تربیتها ښه تربیت یې وکی وعلمها فأحسن تعلیمها ښه تعلیم ورله ورکی ثم اعتقها بیا یې آزاده کی فتزوجها بیا یې په نکاح هم کی فله اجران ده پاره دوه نو اوس دې حدیث کی راغلی دی چی درې کسان دی چی دې پاره چی دی دوه اجره دی درې کسان دی نور جای ګڼ شای احادیثو کی دې دریو نه علاوه نور داسې کسان ذکر شوی دی چی هغه کی را درومی چی دو پاره چی دی دوه اجره دی نو په دې کښې هیڅ تناقض او مقصد دا دی چی او تدافع نشته دا مقصد عدد ذکر دا نفی دی هغه بل نه کئی دا نفی دی هغه بل نه کئی دا خو هغه مطابق موقع باندې دونه عجیب باریک خبره وکړه کنه ډیر احادیثو کې تعارض تر تدافع کړ دا خو هغه موقع مطابق الله تعالی په دبانې دا شای چې پیش کو او دا عدد او توشه او د زر امت تا په بل موقع مطابق نور عدد خدای پاک په پیش کو شپږ کسان یو روایت کې راغلي دي درې کسان دي چې الله تعالی ورسره خبرې نه کوي الحدیث حدیث تتمه د داسې کړې ده ولا یزکیهم او نه مقصد دا ده چې الله تعالی دو تزکیه کوي شیخ زانی ملک کذاب او عامل متکبر دا درې کسان په ځینې روایاتو کې نور راغلي دي په ځینې روایتو کې نور راغلي دي چې هغه مقصد دا دی چې یو شی خرڅوي او خلکو سره دوکه کوي او مقصد ورته وایي چې دا ما په دوره کړی ده او ما ته فلانی سړی دونه پیسې دی دی راکولې او مقصد دا دی چې تی دونه راکای لہذا تا تندر هغه وای چې و رښتیا به یې ورکولې په جوټه قسم وکي نو بل روایت کې مقصد دا چې دا شی راغلی دی چې دغه سی مقصد دا دی چې دی جوټه چو کی قسم کی دارنګ نور مقصد دا چې په روایت کې نور سړی راغلی دی په ځنې روایتو کې نور دی دینه بدل راغلی دی مختلف روایات دي ګڼ شای بیا حافظ ابن حجر سے فتح الباری کې چې دی ذکر کړی دی نو په دې کې څه تناقض نشته په یو وخت باندې هغه عدد د باندې القا شو نو هغه خلکو ته بیان کړ په بل وخت باندې بل په بل وخت باندې بل دارنگی دی طرح سا وقوله صلی اللہ علیہ وسلم دا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اربعون خصلہ سلوی خصلتنا دی آلاہن چی اغا دو کی آلا دی دوی دادا منحت العنز منحت العنز چی اغا مقصد دا چی دیو بیزوی او دی اغا پیچاتا مقصد دا چی کی صدقه ورکی صدقه ورکی لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها او تصدیق موعودها الا ادخله الله بها الجنه او د پدی عمل سره بل چ مقصد نہیں صرف ثواب مقصدی او هغه دی وعدو چ هغه کوم وعده پر دی باندې کړی شوی دی هغه تصدیق مقصدی چ اعظمانه نو خدای پاک د جنت ته داخله نو دی کی سلویختی او زن روایاتو کی سلویختو نه چ دی گن شای راغلی دی نو په دې کې څه تناقض نشته نو دا ټول په دغ اصل باندې دو دا تناقض چکه او دغه سي تعارض ادف کوي چې دا عدد وی دا هغه موقع مطابق مو حضور صلی الله علیه وسلم باندې القا شي نو دې زر هغه امت ته بیان کی نو دې دا مقصد نه چې اوس په بل نه بل موقع باندې بل بل موقع باندې بل بل موقع باندې بل شجی وربما يكشف عليه فضائل عمل او ابعاض شيء اجمالا او کله وخت داسی دا ډیر عجیبه خبره کوي شاه صاحب کله وخت داسی وی چی دیوشی فضائل دیو عمل ابعاض دیوشی اغا بعضون دیوشی اغا اجمالا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی چسی پیش کرسی نو چی اجمالا پیش کرسی چی یعنی دخشی فضیلت تا پدا بلشی بانی لکه اجمالا اللہ طرف ندا القا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توشوا چی دی جمع المانزو اپ مقصد دا دی چی انفراداً مانځه باندې چه حاصل ده فضیلت حاصل ده بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش وکی پا اقامت تی اغا وجہ دی ضبط تی دیکی چی مثال دا سون درجی مقصد فضیلت حاصل دا اولی دون درجی فضیلت چدا حاصل دا نو کله کوشش وکی نو یو نامونه ضبط وکی اجتهاد وکی او کله بیا کوشش وکی نو بل نامونه ضبط وکی لکه یو روایت چی را درومی اس دی روایتونو کی تعارض نشت یو روایت او نه دی باریکو باریکو آسی توجیحاتو تا ضرورت شتا چی دا کوم زن خلقو کړی نه نه شاه سوی چی بس خو آسان خبره ده یو روایت کی راغلی دی چی دی جمع المانزه فضیلت پا اصل مانزه باندې سونه ده پنځه ویشت درجه ده بل روایت کی راغلی دی چی سونه ده اوویشت درجه ده نو شاه صاحب چې په دې کې هیڅ هغه نشته د تناقض او تعارض نشته ده چې ته بیا پکې دا شای چې ځنې خلکو به ډېر هغه سره کړی خشوع سره کړی نو هغه وال به وویشي او نور وال به پنځه ویشي ده نه نه هله شاه صاحب چې دې کې بلکل تعارض شته نه ده دا اصل خبره دا ده چې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې اجمالا دا خبره القا وشوه چې جمع المانجه پارا فضیلت حاصل ده په چا باندې په انفرادن باندې وارد بیا حضور صلی الله علیه وسلم دی دغ اغا اجمال دی دغ اجمال اغا انضباط وکړ نو ای حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل اجتهاد سره دی دی چوک انضباط کو نو چی انضباط وک نو کلای ضبط وک نو مقصد دا چی اویش درجو ضبط وک او کلای مقصد دا چی بیا یو توجیه پکې انضباط وک نو چور کړی پنځه ویش درجو انضباط وک لکه شاسه به دی ایغه یو هغه تر بیانې شه جی نو وربما او ډیر کله ته یکشف علیه فضائل عمل منکشف کړل سی په حضور صلی الله علیه وسلم باندې فضائل دیو عمل او ابعاض شیء یا ابعاض دیو شی اجمالا فیجتهد فی اقامت وجه ضبط لها بیدای کوشش وکی په اقامت وجه دی ضبط کی دی دی پارا و نصب عدد او داسې یو عدد مقرر کړي یحصر فیه ما کثر وقوعه او عظم شانه چې بیا حصر کړي په دې کې هغه شی چې کثر وقوعه چې د هغه وقوع کثیر وي او شان یې چې وي عظیم وي ونحو ذلک فیخبر بذلک بیا دینه خبر ورکړي وعلى هذا ينبغي اپدی اصل بتاسو تاسو مونږ بدا مناسبه ده چې دارو باسو ان يخرج قول صلی الله علیه وسلم چې تخریج سی دی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلاة الجماعت تفضل صلاة الفض صلاة جماعت دابا افضل وی پا صلاة فض باندے منفردان باندے بسبع و عشرین درجہ اویش درجے نو دا ولی فإن هذا العدد ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة دا عدد دا درے دی پا دریو کے نو تین تین نو او بیا اغا چکم حاصل سی بیا اغا بیا دی پا دریو کے نو نو تین ستائیس او دا سنگا جوڑی دا دا سی وقد رأى ان منافع الجماع ترجع الى ثلاثه اقسام اوس حضور صلی الله علیه وسلم کله دی دی لحاظ کړای دا چې ګوره د منافع دی جماعت چې دی درې شیونو ته نفع کړي دي جمع المانجه درې منفعتونه دي غټ غټ غټ منفعتونه دي جمع المانجه چې دي درې دي نمبر ایک شخصی منفعت شخصی منفعت نمبر دو خلق و پلحاظ سرد دی منفعت نمبر تین ټول ملت یعنی ملی منفعت تی دی نو دری غټ غټ منفعتونه دی جمع لمانځه دی یو خو شخصی منفعت ده چی جمع لمونځ سړی کئی نو پدی سره مقصد ده نفس ته نفع دا رادرومی چی ده نفس دی سره مهذب کیږی